څلور ربطونه عنوان د کتاب سره د هم مضمون سه د باب سابقه سره او مسائل د حدیث سابقه سره به ظاهر دی عنوان د کتاب ایمان او جمله ایمان ته ذکر دی اهم مضمون خو ترکیب او زیادت و، نو منت کې راغی الحیا من الایمان منې تبعیضیه دی، په خپله ترکیب راغی، زیادت هم راځي. د باب سابقه سره به ته چونکې په حیا کې مراتب دي، تفاضل پکې راځي، تفاوت پکې راځي. او په دغه وجه باندی مناسبت د مسائلو د حدیث صاحب قصه هم راغی غرض د ترجمه الباب هم بیان دی اثبات د ترکیب دی ایمان مرکب شو زیادت راځي ترغیب دی خاصت تا چدا من شعب ایمان دی دفع د وهم بني الاسلام علی خمس کې پنځه ذکرو چې معنیات هم دغه پنځه دي دا هم ذکر کړ چې حیا هم د ایمان نه ده دا هم د ایمانیات نه ده تفصیل د شعب الایمان ماخته اجمالا ذکرو اوسه تفصیل شروع شو د ترجمه الباب د الفاظو وضاحت نه کوو ځکه چې دې پورا تفصیل په باب او مول ایمان دیم باب او نه هم حدیث باندې تیر شوی دی الحیا شعبۃ من ایمان کې بیا حیا ګر چی یو امر طبعی دی الله جل شانه یی چی چاله ورکی خو حفاظت د دی امر طبعی د هم ګران کار دی ځکه چې پنا چیز اختلاط پنا چیز تصوراتو رفع د حياء راځي او اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت نو حفاظت پکار دی او عقليات او شرعيات باندې مترجم له کې نور ماخذ چې معشي ذکر کړی دی سو بالکل بهن دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کاستوي پریدا ورته په حیا کې څنګه نصیحت کاوه چې دومره حیا مکوونه لکه دې چې کې رسول الله اسلام ورته په قلار شته مړه حیا خو دې ایمان نه ده ته د تولې هغه خوځنه کې چې هغه د ایمان نه دی او د ترغیب د هغه د پر خودلو کې او ایمان نه دی وینا دا چې کله حیا را پټ ایمان را پټ پاتې شو دا مسله چې دا واعظ کس څوک و چې نصیحتونه یې کول؟ دا ورور یې څوک و چې هغه ته نصیحت کېدی شو؟ حافظ ابن حجر وایي د دوانو نمونه نه دي معلوم شوي اول د ترجمة الباب د الفاظو لږ وضاحت دی بیا به ربطونه ذکر کوو او غرضونه ذکر کوو. د ترجمة الباب د الفاظو وضاحت د اول نه ځکه پکار دی چې په دې کې مشرانو باندې خبرې کړي چې د هغې وراثت کشرانو ته پاتې شي هغه هم کوي مشران ابن حجر دې هغه ته تحقیق کړی دی به دا بدر الدین عینی دا اصل کراس دی هغه په لګا تنقیدی تفسیره کوي اوس کشران تم به دا پاتې ابن حجر وی باب په تنوین سره نو چې منون شو نو خدای ما باسا ته مضاف نشو ان تابو اقام الصلاه بیا به تنوین راځي د بابونو او د دې معبادو څخه بیا کومه تعلقه پاتې شوله؟ ابن حجر وایي په تقدیر د فی دې او عبارت د سره بابن فی تفسیر قوله تعالی فین تابو حوت الباری اول جلد 75 صفحه کې دا تحقیق دی بدرالدین عینی وایي چې باغ خو یا په سکون سره ذکر غیر مرکب دی ظاهر خدا غلا دې له ترجمه ابن حجر رد کوي چې هغه دا بابن فی تفسیر قولی تعالی دا شانته عبارت ویل شي نه دی خدا مقصد دی چې مصنف په مقام کې په پند تفسیر کې شروع وکړه او بحث د تفسیر خو دا وروسته کتاب تفسیر کې وایي ابن حجر ته وایي دا ستا غلط فهمي ده موسنی خدل ته په معرض د تفسیر کې نه دی بحث د تفسیر خو سره روان دی خو زمونږ باج مشران به دا وایي چې را د بدرالدین عیني دا قسم مواخذې چې دي، لیاستی ته موږ څه نه شو ویلی، خو ظاهره دا ده چې ترجیح قول د ابن حجر له ده چې دا عبارت هم دغه شانتې شي چې پښې تفسیر شي. ځکه یو خو هغه تفسیر دی چه فن تفسیر سره تعلقه ساتی هغه خو روسته کتاب تفسیر کی راځی خو یو هغه تفسیر دی چه ځنی خلقو غلط تفسیر کړی او دا غلط تفسیر نه هغه په ایمانیاتو کې غلط استدلال پیش کړي نو مصنف دا باب ورته کړی چی ددی تفسیر دا دی او څوک چی غلط تفسیر کوي دا د هغوی غلطی ده صحیح تفسیر دا دی غلط تفسیر فرق باطله کوي لکه مو دی شلو او پاغراض کې موږ وایو چې هغه عبادات ساقط من البین وای وای ضرورت ته نشته نو د دې آیات تفسیر چې کې خو په خپل معلومه شوه چې عبادت اهم شلو ساقط من البین دا دې ترجمه الباب د دې تحقیق هر چې ربطونه دي د عنوان د کتاب سره عنوان د کتاب چې وخو ایمانو کتاب ایمان خوالا شاء طورف بی ازارها د دې مقابل چې د معصیت دی کفر دی توبه د کفر نه مراد ده کنه ایمان له هغه اعتباري چې د کفر نه توبه وي اهم مضمون چې ترکیب دی زیادت ته د هغه سم ربط معلوم شو ځکه چې به کار درې خصلتونه ذکر شولو توبه او اقامت الصلات او ایتاء الزکات په خپل مرکب شو په خپل زیادت کم تر دي د باب سابقه سره او د مسائلو د حدیث باب سابقه سره ربط بیان شو ځکه مخکې هم ترکیب معلومیده دې کې هم ترکیب معلوم شو غرض د ترجمه الباب اثبات د ترکیب دی او اثبات د زیادت او د ایمان دی او قول فعل داخله ځکه چې توبه استغفار دی ترک د معصیت دی افعال دی افعال دی اقامت الصلاة کې افعال دی افعال دی ایتاو زکات فعل دی رد په مرجیه هم شو چې ایمان نفس تصدیق وي اعمال ساقط من البین وي ترغیب دی خاصت ته هم شو خاصت الايمان او توبه ته اقامت صلات ته او زکات ته د شعب الايمان تفصيل هم راغی دا د ایمان د شعبونه دي په دې کې به اعتبار ظاهري وشکال دی دا آیات د سورت توبه دی یولسم آیات ته په دې کې امور ثلاثه ذکر دي توبه اقامت الصلاه او زکات فیخوانکم دی وی ستاسو ورونه دی او لار ته خالی کړی ظاهر دا شولا چې دین هم دا خصال ثلاثه شو توبه او اقامت صلات او ایتاء زکات شو داغه جواب ده دی چې دا دې ذکر کول چې دي دا حسر د پاره نه دي بلکې دا د اهتمام لپاره دي، دا هم مضمون دی. فساو قادسي مشي. بیا چې تفسیر شروع شي وده تدریجي سوره توبه کې یو کم دیر شمایات چې دی قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يأتوا الجزية عن يد هم ساغلون حالته په سنور هم ذکر کړو لا یمنون بالله هم ذکر شو ولا بالجمع الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله دا په باره د مشرکینو کې دی، سورة توبه په څلور حصو منقسم دی. اوله حصه چې ده په هغه کې د مشرکینو حال ذکر دی، دویمه حصه چې ده هغه کې د اهل کتابو حال ذکر دی. دریمه حصه چې ده هکې د منافقینو حال ذکر دی څلورمه حصه چې ده هکې مؤمنانو د مخلصینو حصه ده ذکر دی دا درې خصلتونه دا د مشرکین په باره کې دي کوم چې رسم آیات د سورې توبه کې دي بیا به داسې وایو چې اول کې یسر او بیا سختی شوله یا به داسې وایو چې حکم د قتال دی دا اول نه خو به په جزیه باندې منصوب شوی دی مترجم له ته متوجه شي. مترجم له کې یو سند دی یو متن دی سند چې دی عن ابن عمر انتهای ابن عمر دا د نور نمونو تفصیل چې دی دا خو مصنف کړی دی ماشي بر کړی دی ماشي اسماء الرجال البته ابن عمر ذکر نه دی کړی خو دې وضاحت یو ځنه مونږ کړی دی به ضرورت نشته په دې نور نمونه کې ابو روح حرمی ابن عمارته ابو روح الحرمي ابن عماره دا حرمي په دې مقام کې اسم په لفظ نسبت سره دا سره دا چې غني حرمي حرم ته منسوب دی دا هم دغه شانتي نسبت دی کې دې شي دا حرم د د پنيکونو کې وي چرته نکت منسوبي یا حد چې دی خو کوم مکان د حرم چې دی هغه ته نه منسوب الحديث کی امرت وقاتل قاتل الناس حتى يشهد الله لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه فإذا فعلوا ذلك كلا جداوا في عصمهم مني دماؤهم ومالهم دیو محفوظ کو زما طرفنا خپل دینی مالونه لیکن په حق الاسلام باندې به قتل کی او حساب مال الله توبه د دین مال مشرا چې وای اشهد الله الا الا وان محمد رسول الله چی یا صیب دی یا اسلام دی یا به اسلام راولی او یا به ددوی مال او وینی دواړه ضبط کی راځی حال دا دی چی هغه بل آیات د سوره توبه کې او کم دیر شي خدا را ده حتا یات الجزیه عن یدین حتا یات الجزیه عن یدین حال ته بچا په جزیه هم راغی یو یو ما تاسو کړو احناف وایی چه عرب مشرک نه یی عرب مشرک یا عجمی یا کتابی وی جزیه تیغسته کی دی شیخ وها چه دی عرب مشرک د رسول الله صلی اسلام خاندان دی قوم دی اما السيف اما الاسلام هغه کې بیا ترې یا به اسلامي خیر مخکې می تاسو یو قانون دی کړی یا بیا لري وزه تدریجی موارد استعمال او مقتضیات موانع به ګورئ د عرب مشرک ځان له حکم دی د مرتد ځان له حکم دی د کتابی ځان له حکم دی ایا دا امور معنی دی د قتال نه چې اقامت الصلاه اذا اتاو زکات دې او فی نفسی دا امور معنی دی دکا قدم صحیح شو عبادت معلم صحیح شو عبادت بدنی هم صحیح شو یا په تقدیر د مینځ سره بحق من الاسلام. بې اسلامي هغه حقوق چې په هغې باندې قتال جایز دی اسلامي هغه حقوق هغه د کتاب الله او د سنت رسول نه معلومي درې چې دی هغوی باندې خو قتال کېدی شي قتل کېدی شي او کس محسن زناکار یا مرتد یا د یو څوک نه حق قتل کې قصاص کیږي د دې درېونه علاوه چې دي نو هغه کې حقوق په لحاظ قتل کېدی شي حقوق په لحاظ څنګه کېدی شي او سره باغ شوی نو قاتل لته توي یا یو کس داسې چې په هغه باندې شعار د کفر ښکاره شي شعار الکفر دغه هم قتلې دي شي اما زندیق چې هغه دا دی چه ظاهر کی شعار اسلام دی لیکن باطن کی کفر دی دی ته زندیق وایی ظاهر دی اسلام دی باطن دی کفر دی د دې سکتان کې دي چې او کني شي اکثر شارحین خدا وایي چې د زندیق توبه نه قبلیږي زندیق د ځان دین نه دی دا په دین کې به غلط دی یا زندیق دا د زندګانې نه دی دا خپل عیش معاش دی رہی زندګانې خپل کوي دین څه ذکر نشته خو ظاهره دا ده چې ظاهري شعار د اسلامي موږ په د مسلمان حکم کوو زمونږ د باطن سره پکار دی الله شقق قلبه البته سیاست لږه کې د خدا د دې کل یاد پر تال کو غواړي دا څه کار دې چلی وی د چې ظاهر اسلام کار کوي باطنی د کفر دی خو دا نه قبلېږي د دې نه يې چا جاءکم حصرت صدورهم وارخطا دی يېره کې دی نو منافق دی کمزوری منافق دی کارو سره مه لرئ خو دې په دې طرف طریقې باندې یا شي کوي په دار اسلام کې کفر په مل باندې مسلط کول غواړي نو یو صورت خدا دی چې دا بل اختیار راشي او توبه وباسي خپل ما جرا باندې نادم دی بل اختیار توبه وسره ټیک ابتداء نه داوي توبه قبليږي خواله چې بيد دنا او د لر کفر مقرر نشي کو او د کفر بیراغ نه به هم قتلي دویم دا دی چې دا گرفتار کړی شو به اظهار اسلام کو به توبه وشي نو طرفین دغه وایي چې دا دغه چلبا چې دی د حکومت مرتد دی دا د قتل شي وایا د عنوان د کتاب سره وخت بالکل بیان دی نه د ایمان او عمل ایمان سره حتی ذکر شو د محمد موسی ربتم بالکل بیان دی چې زیادت ته ترکیب دی او قول عمل د خدا ځکه عمل سره حتی ذکر شو او چې عمل شنو عمل زیادت او نقصان قبلای او رب د باب سابقه سره او د مسائلو د حدیث سابقه سره هغه ظاهر دی ځکه مخکې مانیا ذکر وو وین تاب واقام الصلات واتو زکات نزل تم مانیا ذکر کئی بما کنتم تعملون غرض د ترجمة الباب نه یو قیز بعد د ترکیب دی او زیادت او نقصان دی ځکه ایمان چې دی ور عمل شو عمل منقسم دی اقسام تا قلبی تا لسانی تا قلبی دی لسانی دی د جوارح عمل دی بیا یې د هر یو نه لاندې مختلفه شعبې وي کثیرې شعبې وي په خپل ایمان مرکب شو په خپل زیادت نقصان قبلای ورسا رات شه په مرجیو باندې چې مرجیه ایمانت ته تصدیق کوي عمل دا هیڅ حیثیت نه ورکي بلکې عمل ثابت من البین وي څنګه عمل ساقط من البین دی عمل خو ایمان دی. رد په کرام یو باندې هم دی چې هغه نفس اقرار ته ایمان وای د نفس اقرار څنګه ایمان دی عمل هم دی ایمان دی ترغیب د اعمالو صالحو ته چې عمل وکړئ. دې کې دې ته هم اشاره ده چې عمل هغه چې اختیاري وي فلیعمل العاملون چې رځي د ترجمه الباب د مخکې سره بالکل سوق ظاهر دی لنسل مجمعین ما کان یعملون در تدک عمل مراد ہے چان قول لا الہ الا اللہ عن قول لا الہ الا اللہ دا د ځان دې چاول ته پوز دې دې نه دې تعامل ویلې شکنه یو خبره تا کوم تاسو او تاسو متوجي شي مصنف عادت کې دا دا چې دلائل قوي ذکر کوي لیکن استدلال په خپل ذوق بنا دي تعبیر نه سبب مصنف په اداتو کې دا دی چې دلایل قوي ذکر کوي لیکن استدلال یې په خپل ذوق سره بنا دی دلایل هغه او آیاتونه ذکر کوي لیکن د دې نه استدلال دیتا شرع ایمان عمل له دارو د ذوق دی او دی وی چرا کو دلائل کی زغلتی او کمان او فلیتبو مقد من النار کی برا شما سکی برا شما زکا دروب ہو یما پاللہ پاللہ رسول باندی او دا غلط خبر دا او که په اجتهاد او په استدلال کې د تیرو زمانو هم به مال الله جل شانه اجر راکړي زړه چا چې دعا وکړه د الله یې نظر ترم پوره کړه الله دې رحم هغه د دې جینۍ بچ دي، یو څو ورځې تېرې کړي او بل طرف ته ځي، بیا هلته هم سبق وايي، نور معلومات کوي. هغه چې خلکو ته امن غواړي، تاسو هم یې شکایت کوئ، هغه په ټولو کتابونو کې شته، دوره کې هم شته او په فنونو کې هم شته، یو څو ورځې تېرې کړي بیا چېرته بل چېرته تللی. یو د شي چې هغه ته حادثه خدای دا غوړه حوادث ختم شي مشکلات قانون ما تاسو ته ذکر کو اوس دا د ذوق به په خپل ذوق کې درایل پیش کړم موږ د سم مناظر نه کو چې ته څنګه دا اخلي او دې د تدا هم نه وی چې ایمان او عمل دا حمل څنګه وکړو په ایمان باندې ول عمل لیکن په دې قانون هم ځان پیدا کوي چې ایمان هو العمل چې د ویلې دی او نو دای عام کړه د عمل قلبي عمل قلبي چې دی ایمان عمل قلبي دی کنه حبت خردل من ایمان چې دی د دې وجې نه ما تاسو مخکې قول فیصل ذکر کړو چې دا نزاع لفظي ده او دا نزاع لفظي خو محققین چې کوي نو من باب الانتظامی کوي یو تفریح مقابله چوانو دا د معتزل او خوارج سو د بل تفریح مقابله چا شو مور یو د کرامی او سره حال دا دی چې قرآن کریم کې خو الله جل شانه فرمایي ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون راځي عن ذنوبهم المجرمين راځي کنه فيوم ذن لا يسأل عن ذنب انس ولا جان او دلته خو چې خامخ به تاسو کیږي دا جواب ده په قیامت کې مرحلي دي کو په دنه مرحلو کې ته پوښتنه کیږي په دنه نورو کې کیږي دیم جواب دا دی چې ته پوښتنه کیږي چې علامه ځان د پوه کولو ته پوښتنه ده ها ته پوز ده تک تب کې تنوا تذلیلن تب کې تنوا تذلیلن دې دې ځای له کوله دا هم یو جواب دی چې ولا یسر عن ذنوب المجرمون دا غي معنی دا نه ده چې د مجرمینو د ذنوب ته پوښتنه کیږي دا غي معنی دا ده چې د دغه مجرمینو د ذنوب د دینه ته پوښتنه کیږي د دې د ذنوب دا غي نه ته پوښتنه کیږي د یو د جرم ته پوښتنه بل نه کیږي حد حدیث دې درې نور ما خزمه شي ذکر کړی دی سو په ظاهر دې ايما عمل افضل ایمان بالله په محمول ایمان عمل شو تزیه کې اسماء رجال محشر ذکر کړی دا به حالات مخکې تیر شي دا هغه یاد دی چې ترجیح د دې امور ثلاثو په اقتضا د حالات سره ده په اقتضا د سره دا حالات د چې حالاتو چې په دې کې دا قسم خلک وو چې د هغوی کې دا کمي وه یا د یوه وخت کې د عمارتو ضرورت و یا څه تپوس کوونکی حال د څو یاده مستمعینو دیتا حمل دیان و یو حسر دیان وی ایمان یې خو مخکې کړ ځکه ایمان دی مخکې ایښو ورپسې بیا حج او جهاد کړ او جهاد د حج نه مخکې کړ به حج کړ وجه دا چې د جهاد منفعت ډېر دی احراء د کلمت الله پر راځي عالم کې دین خوريږي مسلمانانو ته غنیمتونه حاصلېږي رفع او دفع د ظلم د ظالم کیږي فقرا او ضرورتونو پر کیږي په خلاف د حج نه حج خود حاج منفعت دی بیا یې حج مقید کړ په مبرور باندې حج مبروره. حج مبروره کوم ته وایي؟ قبول شوی حج ته وایي. علامات یې د حج مبروره علامات د حج مبروره هغه حج دی چې هکې رفس او فسوق او جدال نوي معصیت پکې نوي سو کوئی هغه حج دی چې ریا پکې نوي باید وی مقبول حج ته حج مبرور وی علامه د حج مبرور ادا ده چې دا راغب د دنیا نه آخرت ته وی راغب د دنیا نه کم طرف ته وی آخرت ته وی دا حج مبرور ده